عبد ربه فی داره دا ځای دی کړوان دی رستو دی یو دوا درې سلور پنځه نه دا ځای دی که بل ځای دی واقع و د ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې چې کله د کافرو ظلمونه زیات شو اراده د دې وکړه چې زه هجرت وکم حبشو ته لاړ شم روان شو ته ته ته د یمن اخر کې یو ځای دی برکل غماد برکل غماد هغه ځای ته ورسید هغه ځای کې د یو قوم سردارو ابن دغینه هغه وسره ملو شو وی ای ابو بکر چرته زی وای خپل قوم مجبور کړم او بس په راتلو باندې مجبور کړم او زما چې د زمکه کې چرته آزاد ګرځم او د الله عبادت کوم ابن دغه نه وته وی یا د الله بنده ستا په شانتی سړی د خپل قوم نه وځي یا ستا په شان سړی قوم د خپل ځان نو باسي دا سکه هغه وی چې ما سره خپل قوم ظلم کوي وای راځه زه به درته امن درکم نو ابو بکر صدیق هم واپس راوسته ابن دغنم راغی د قریشو په سرداران وګرځید چې یا خدای په خیر کې د ابو بکر صدیق په شانتی هستی سو د وطن نو باسي او ما دله امن ورکړی دی چې د ته سونه وایې هغوی ولګېدل او د ابو دغه د ابن دغې نه هغه امن یې رد نه کړ خو یو څو شرطونه لګوي قریشو ابن دغې نه ته یو څو شرطونه لګوي چې ټیک د مونږ ول امن ورکړ دلته دی وی خو یو څو شرطونه به پابند دي وقالو اوی قریشو لابن دغنا ابن دغنا تا هغه د قاری قبیله سردار نو هغه ته وی مر ابا بکرن امرو کا ابو بکر تا ابو بکر له خطا پنی ورکړه خو ته وایا فلی عبد ربه د عبادت کوي د خپل رب فی داره پک کور کې که د رب عبادت کوي کور کې د دننه کوي بار د نه کوي او فل یصلی فیها د دې مونږ کوي په دغه کور کې دا د عبادت مثال وليقرأ او دې د تلاوت کوي په کور کې ماشا هغه چې د خوښه وشي خو دا عبادت او منځ د مونږ ته بار نه کوي دا تلاوت د مونږ ته بار نه کوي ولا یؤذینا او دې دې تکلیف نه را رسي مونږ ته بذالک پدې نه له خلق دي د ابو بکر صدیق په منځ باندې دوی ته تکلیف رسید د ابوبکر صدیق په تلاوت باندې دوی ته تکلیف رسید ولا یستعلن او دې دې اظهار نه کوي به د دغه عبادت عبادت مونږ د ښکارا نه کوي تلاوت د ښکارا نه کوي ولی اوس ټول تیار کې خلق ساتي فإنا نخشى یقینا من یریګو دا قران که زمونږ الکان ووریدو دا قران مجید که زمونږ خزو ووریدو هغه به د پلار او د نیکه د لارې نه واړی فإنا نخشا من یریګو ان یفتنه چې دی به غلط کی نساءنا زمونږ ښځې زمونږ ښځې به غلطې کی د خپل دین نه به واړی و ابناءنا او زامن دا زمونږ دا شرط یې ولګوه ابن دغنه وی ډیره ښه ده فقال ذلك ابن دغنه نو او وی دا خبره ابن دغنا چاته ویلی ابي بکر نه ابو بکر ته چې ابو بکر عبادت کوا خو کور کې دنه ابو بکر تلاوت کوا خو کور کې دنه فلبس ابو بکر نو وخت تیر ک ابو بکر بذالک په دقه حالت یعبد ربه چې هغه به عبادت کو د خپل رب فی داره په خپل کور کې ولا یستعلن او د به اظهار نکو بی صلاته د خپل مانسو ولا یقرأ نباغ تلاوت کو فی غیر داره بغیر د کورنا یو سوره د خو د هک مسلمان چرته دا برداشت کولی شي چې زه د تلاوت پټ کوم او تلاوت چې دی مونږ د پټ کوم عبادت ته پټ کوم هغه خو ټول عالم ته ځان نمونه کوي ثم بدا بیا ښکاره شوله ثم بدا بیا ښکاره شوه لابي بکر ابو بکر ته چې دا خپل عبادت ښکاره کول پکار دي د دې وجه نه فبتنه هغه جوړ کو مسجد انجمات مراد د جماعت نه دی چونترا ابو بکر صدیق جوړ کو مسجد ان جماعت چرته جوړ کو بی فنا اداری مخ کې د کور دا غتا د د د کور مخه د چاغه کم میدانی و درنګ هغه کې جماعت جوړ کو وکانو یصلی فیه او دی ابو بکر صدیق به مونږ کو په دغه جمعات کې د چونتره کې و یقرأ القرآن او د به تلاوت کو د قرآن نو ابو بکر صدیق خوش آوازمو قرآن مجید کې خپلم یو خوند دی نوروره دا لک نوجوانان او دا خزه دا به پر غونډ شوي او دسه به را غونډ شو چې تا به وی اوس به په یو بل راو غورځيږي د دې ډیر خوند د وجنه چې د تلاوت ته به غوږی خو فیتقذف نو را جمع کېده به فیتقزا تقزو خپل معنا دی یو بل باندې ځان غورځول خو چې دا ډیر رشي کنه نو یو بل باندې سړی غورځيږي فیتقزف نو راجم کېدل به علیه په دی ابو بکر باندې نساء المشرکین خزه د مشرکانو و ابناؤهم او زامن داغوی معلومیږي چې د ښځو زړه لږ نرم وي ښه هغوی اثر زر قبلوي وهم یعجبون او دې ښځو او دې ماشومانو به تعجب کو منه د دې تلاوت نه چې داس عجیبه تلاوت دی وینظرون الیه او هغوی به کتل ابوبکر صدیق ته وکانه ابو بکر او ابو بکر به تلاوت څنګه کو ابو بکر ډیر نرم دیلو چې تلاوت به شروع کو د تلاوت سره به دغه د سترګو نوخ کې روانې وي پیغمبر اسلام وی کنه چې تلاوت کوي جاړي دا نخه د قبلېدو ده که جړا نه درځي ځان جړونکي جوړ کې وکان ابو بکر رجلا بکا او ابو بکر یو سړی جړیدونکي هغه به ډېر جړل ابو بکر صدیق به ډېر جړل اکابر وی چې د زړه نرموالی دین ته چې نرم شي دا د الله کرم او فضلی اوس خو بیل شي دی خدا اکابر خبره بیلی وی اکابر به وی چې د دین بیان کوي تقریرونه کوي په جوش کې مکوي چې جوش کې کوي د خلکو زونه بروچت کین خدای خبر چې په کوم ځي د خلکو زړونو اطمینان پیدا کې دین ته په پسته طریقه په نرمه طریقه دا خلک راواړوي د الله دین ته شي اطمینان راشي او چې دا غزله کې د جذبه راوچته کړه کې دې شي چې هغه د جذبه د وجه نه داسې کارونه وکړي چې هغه ناجیز دي نو د بکا اچړېدونکي ډېر به یې چړل او لا یملک عینه او دبقو لا یملک عینه د به قدرت نه لره د خپل سترګو د خپل سترګې به نشي قابو کولی نه به شي قابو کولی سترګې اذا قرأ القرآن چې هغه به تلاوت کو د قرآن روره چې دا حالت د مشرکانو لی د قریشو چې وای دې تلاوت کوي او زمونږ ښځې پرې را جمع کیږي زمونږ نوجوانان پر راجمع کیږي و افزع ذالک او او یرو دی حالت و افزع او یرولو ذالک دی حالت الک سوک او یرول دی مفعول کې اشراف قریشن مشران د قریشو من المشرکین شغه مشرکانو دا مشرکان مشران د قریشو ابو جهل او بل او بل دی خوند ورنک نو دوی ابن دغینه ته جواب ولیک چې راشه هغه تا چې ابوبکر صدیق له امن ورکړی او په شرطونو هغه شرطونو خو دی خلاف ورزي کوي فارسلو نو دوی جواب ولیږه قریشو الی ابن دغنه ابن دغنه ته چې هلکه راشه فقدم علیهم نو دا ابن دغنه راغی قریشو ته وایي څه چل دی فقالو دوی وتوی انا کنا اجرنا ابا بکر یقینا منګه پنی ورکړی و ابو بکر لا خدا منګه نه ورکولا بجوار کا په پنیستا چون کې تا ول پنی ورکړه نو ستا د پنی د وجه نه ول منګم ورکړه خو شرط سو علا ان یعبد ربه په دې شرط چې د عبادت کوي د خپل رب فی داری په خپل کور کې فقد جاوز لیکن دی ابو بکر تجاوز وکړ ذالک د دې شرط نه او فبتنا مسجد او ګوره جوړ ک جمعات بفنا اداره مخک د کورته او فاعلن بالصلاه او دی اظهار کوي د منځ والقرات او د تلاوت فيه په دغه جمعات کې نو الکه کوي دې کنه چې نا وخت راځي نو څه چل دی کوي دې وای نه کنه مونږ په دې الکانو یریګو چې دا به بيدین شي په دې خزو یریګو څنګه مرګ و انا قد خشینا او مونږ یریګو او کنه منې کېده خپل پنۍ دی واپس دی واله فإن أحب کده د خوخی ان یقتصر چې دی کو تاوالی کوي علی ای یعبد ربه په دې خبره چې د عبادت کوي د خپل رب فی داره په خپل کور کې نو فعال کوي دی و ان ابا او کده انکار کوي چې نه اس نه منم الا ان يعلن مگر دا چې دی اظهار کوي بذالک د دې نو بیا وته وایه چې ما ته هغه خپل امن واپس کا فساله سوال ته وکا ان يرد الیک چې د ابو بکر واپس کی تا ته ذمتک وادستا چې زتا زما مال پنی را کړی دا د پنی دی در واپس واله ولی فإن ستا ولپنی ورکړی دا منګ ورته سویلی نشو فإنا قد کرهنا یقینا منګ بد گنو ان نخفرکا چې منګ واده ما تکوستا منګ بی وادی کوتا تا خدا دغه کړی دا ذمہ دې کړی دا استاد ذمہ کې منګ دغه کو بی وادی کو ولسنا مقرین او نه یو منګه برقرار پر خودون کې لابي بکر ابو بکر ته منګه برقرار پر خودون کې نه یو ابو بکر ته د څه شي الاستعلان د اظهار چې د خپل عبادت اظهار کوي نو یاد اظهار نه کوي او که اظهار کوي نو وته وایه چې ما ته خپل امن واپس کا الذي هغه خبره عاقدت لك چې ما معاهده کړې و ستا دپاره د قریشو سره علیه په هغې تا ته معلومه ده چې په کومه خبره ما تا له امن درکړی تا سره مې معاهده کړې وه اتا ته معلومه دغه دا و چې عبادت په کور کې کې ښکارا کې بنه نو فاما ان تقتصر یا خو به ته پوروالی کې په شرط کوتاوالی به کې علی ذالک پدې و اما ان ترجع الیا یا ته واپس کما ته ذمت یا غزمه زما ما چې تعالی پنی را کړی دا راته وایا دا پنی دی واپس واله ولی دا زما شرم دی چې ما تاله پنۍ درکړې ده او زما په پنۍ کې بیا څوک تا ته سو وي فإني لا أحب زدا نخوخم ان تسمع العرب چې ووري عرب اني اخفرتو چې بشک زما سره واده ماته شو فی رجل په بار د یو سړی کې اقت له چې ما وسره معاهده کړې و اوس که زما په معاهده کې قریشو تا ته څه ووی نو عرب به بیا ما پورې خاندي چې ابن دغینه ته ګوری که نه د ابوبکر صدیق له امن ورکړی و په هغه من کې بیا ورته خلکو څه ووی فقال ابو بکر ابو بکر ورته وی ها لاس کا دا خپل امن د در واپس واله فإني أرد إليك زه واپس کوم تا ته جوارک پنیستا و ارزا او زه خوشحالیږم به جوار الله په پنی د الله و نبی خ... جوار الله په پنی د الله به دا خبره ختم شوه والنبی یوم اذن بمکه او پیغمبر علی السلام په دغه ورځ کې په مکه کې او دغه وخت کې مکه کې خیر مکه کې چې دلته پیغمبر اسلام بیان وکړ فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی السلام ویل للمسلمین مسلمانانو ته او هغه ځای څنګه او ډېر زیاتې خجورې پکې وي ذات نخل چې هغه خاوند د کجورو یو طرف ته کجورې پکې وي او بل طرف ته یو سیر تم د علاقه و چې تک تور کانیو او بل طرف ته ملاقه و چې تک تور کانیو کوم علاقه کې چې تک تور کانی نو هغه ته سوق او ته حره وی حره او لابه او ته وی لابه د مدینه منوره دې سیر ته داسي چې لاړ شه دا علاقه ټوله د غونډې دي تک تورې لکه ته به وې قوله ده تکې تورې چې دسې لاړ شي دسې دا لکه تکه توره مړه بې اندازې تورې نو ها خیر د اوس دیار لسم کال دی د نبوت او دغه نه دی عقبه درې مجرګه چې دی په منا کې هم شوې ده د مدینه خلکو وی رسول الله ته چې حضرت صحابه ته اجازه ورکړي چې راځي فهاجر نو هجرت وکړو من هاجر هغه چا چې چا هجرت کو قبل المدینه په طرف د مدینه حضرت عبد الله ابن ام مکتوم حضرت مصعب ابن عمر دا خو اول لاړل بیا ورپسې یو ځا او بل ځا بلال صاحب هم لاړ ورپسې عمر صاحب هم لاړ څه تقریبا د شلو صحابو نه زیاتو ناغې پسې بیا رسول الله لاړ ورجع عامت من او واپس رالل عام زیات هغه خلک کان هاجر چې هغوی هجرت کړو به ارض الحبشه ځمکې د حبشو ته هغه حبشو ته چې کوم مسلمانانو هجرت کړو هغه هم ټول دغه د حبشو نه رالل مدینې ته کوم ځای ته رالل ال المدینه مدینې ته ابو بکر صدیق هم سامانونه تړل شروع کړ چې زم زم وتجهز ابو بکر او تیاری وک ابو بکر قبل المدینه په طرف د مدینه چې زم زم فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوی په قلار شه تمزه ما تم دا امید دی چې الله به راته اجازه وکړي د هجرت فقال ابو بکر ابو بکر وای د دین به لوی موقع شرطي چې په هجرت کې زه صحبت د رسول الله وکم فقال ابو بکر نو ابو بکر وای چې حضرت وهل ترجو ذالک آیا ته امید کې ده ستا د امید شته دی چې الله به تا ته اجازه وکړي بی ابي انت زه قربانوم خپل پلار ستانه قال نعم ویو ویخا فحبس ابو بکر نورابن که ابو بکر د هجرت نه نفسه خپل ځان او پچه را بند که علی رسول الله سلام په پیغمبر علیه السلام چې بس نظم اولی بزم چې رسول الله سره لاړ شم لیصحبه د دې د پاره چې د صحبت وکي د رسول الله سره مرګتیا د رسول الله سره وکي ابو بکر صدیق فورا لاړ دوه خې واغشته چې په یو باندې به خیر سره زما او په یو باندې به رسول الله زی وعلف ال وعلف الراحلتين او غي ورکولا واخي ورکولو اغه دوو خانو ته کانتا چود ا دوو خان عنده د سره د ابو بکر صدیق دوو خان یې غشته وی او اغه خانو ته غیا شروع کړه چې دا لګي تکړه شي چې بیا په سفر وکړو کانت عنده چې د سره وي غي ورکولا هغه دوو خانو ته الکه د څه شي غیا ورق السمرا د پانو د کیکر دا بل شان کیکری دلته مو را پیدا شوی دی د دې پانه چې دا د ډیره طاقت وري یو د عام کیکر دی د دې پانه طاقت ور نه ده ورقه سمره پانی د کیکرو الکه د کیکرو پانی څنګه ورکولې وی وهو الخبت چې هغه غسندل شوی خبت دې ته وی چې لرګي راواله او دا دغه په وهې دا سانګي لکه مونږه چې چیرلو لږه کوونو د توتانو پانی ولا وهو وهو الخبت چې هغه را سندل لی دا یې ولا ورکولې ورکولې دا پانی اربعه اشهر څلور میاشتې په دې څلورو میاشتو کې د اوښانې ښه رابادې شوې قال ابن شهاب محمد ابن شهاب زهري وی چې قال عروه من تخپل استاذ عروه وی عروه ابن زبیر قالت عائشه حضرت عائشه وی کور ناست یو غرمه ده فبینما نحن یوما په دا منځ کې مونږه یو ورځ جلوس ناستو فی بیت ابي بکر په کور د ابو بکر صدیق کې د پلار په کور کې ناستو او ټکنه غرمه ده فی نحر زهیره په هغه اول د غرمې کې د غرمې د اول نو نو په غرمه کې ګورې سو ګرځي نه ټول ارس خلک سور ته شي په دقه ټکنه غرمه کې فی نهر زهیره په اول د غرمې کې چې قال قائل او وی یو ویون کې لی ابي بکر نه ابو بکر ته چې حضرت رسول الله را روان دی یو کس او وی ابو بکر ته چې هاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علی السلام متقنعا چې تربوزه کې تاو کړی دی د ځان نه متقنی دی ته وی چې زړوکی راوالی او دا سر او مخ په پټ کی لکه دا اوس دا تیر اوانه دا تیز هوا دی که خلق دسی کوي متقنعا چې هغه تربوزک وهونکی دی او دی راغی په داسې وخت کې راغی چې داسې وخت کې به دی د ابوبکر صاحب ځای ته نه رات فی ساعت په یو وخت کې لم یکن یاتینا چې رسول الله بنه راته مونږ ته فیها په داسې وخت کې غرمو کې څوک ځي فقال ابو بکر نو ابو بکر وی لا رسول الله راغلی نه دی دلته وی چې فدا ان له ابي و امي قربان دي د د لپاره پلار او مور زما ما خیال له څه غټه مسله پېښه شوې ده ځکه په غرمه کې راغی والله په الله قسم ما جاء به نه دی راوستې دله فی هذه الساعت په دې وخت کې الا امر مګر یو لوی کار ځکه غرمه کې څوک ګرځي چې غرمه کې بزي قالت حضرت یشوی فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام راغی او فاستاذن اغه اجازه غوښته چې اجازه ده چې درشمه غالبا د ابوبکر صدیق کور به داسې اوچت ځای کې نو لاندې تیار څه ښکارېدل فاوزن له نو اجازه وکړې شو هغه ته فاوزن نو اجازه وکړې شو له هغه ته فدخل نورانه نوت رسول الله وته وی الکه د پردې خبره ده دا کور کې خلک لری کا وی باسه اوس دلته یو اسما بی بی وا د ابو بکر صدیق لور او یو حضرت عائشه بی بی وا د کم وړه جنې وا دا لری کا فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ویلی ابي بکر ابو بکر ته چې د راز خبره درته کوم اخرج او باس من عندك هغه څوک چې دا تا سره دي دا کور کې چې کم کسان ناسي دا لري که فقال ابو بکر نو ابو بکر ورته وی حضرت دا خو خپل خلق دي د دوی نه خو پرده نشته د دوی نه به څه راز پټوو انما هم اهلک دا خو ستا کور والا دي دغه وخت کې نکاح شوې وه بی ابي انت یا رسول الله زه قربانوم پلار ستانه ای د الله رسوله بل ځای کې دي او بل مې لور ده اسمه فانه قد اذن لي یقینا ما ته اجازه وکړې شو فی الخروج په وتلو کې د مکینه فقال ابو بکر نو ابو بکر او ته وی یا سیبا چې ما پرې نه دی فقال ابو بکر ابو بکر او ته وی الصحابه یعنی اسالک الصحابه ز سوال کوم ستانه د مرګتیا سوال کوم ستانه د مرګتیا چې ما پرې نه دی بی ابی انت قربانو مپلار زما استان یا رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی نعم او تبر سره نو قال ابو بکر ابو بکر ورته وی حضرت دا دوو خانې می ساتلې دي او خمه آبادی کړی دي یو اوخه پکې تواله قال ابو بکر ابو بکر وی فخذ واخلا بی ابي انت یا رسول الله قربانو مز خپل پلار ستانه اې د الله پیغمبره واخلا څه شی واخلا احدا راحله تیا یوا د دې دوو اوخانو زما هات عین چې دا دو دي په دې دوه اوښانو کې یو اوښه چې د کومه خوښه وي هغه واله چې په هغې ته سفر وکړي نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې وا به لما خو ګورې به سمنې په پیسو اسنه ابو بکر وی نه حضرت په پیسو وی نه نه نه هجرت لوی عمل دی لوی هجرت لوی عمل دی د دې وجه نه چې څومره لوی عملی په کارو چې هغې کې سړی خپلې پیسې ولګوي ښه استاد صاحب وی تاسو ته مې که خفه کېږي مه خفه کېږي او کني ښکلې خبره وه ویې کې خیر سره بخاری ختمیږي بل شروع کیږي دا تمامه کوي چې بل به را لوالي ګوره بخاری ویل ډېر لوی سعادت دی لوی عبادت دی بل ته دغه مکه په خپله لا شواخله اوس نه دغه کې که بل دلالی وته وایې بل, بل چا له ورکه زه به والم نو ابو بکر دغه وته وی رسول پاک چې نه نه نه نه نه هجرت لوی عمل دی او دا زه د بل په پیسو نه کوم په خپل کوم نو قال رسول الله اسلام پیغمبر ول اسلام وته وی علمه خو به سمنی په پیسو مراد د دې نه دا دی چې په سو دی اغشتي هغه ستاسو حشلی کی دا ابو بکر صدیق هغه وخت کې اغشته و دا یو خاص دوخانه وی اصلي اوښانې وې په اته اته سوه روپۍ یوه یوه اخیستې وه نو یو پکې پیغمبر اسلام خوښه کړه چې دا په څو دی اخیستې ده په اته په اته سوه وایي ښه اته سوه به زه له درکړم دا زما شوه دا هغه اوښه ده چې هغه وروسته بیا مشهوره وه قصوا به یې ورته وي قصوا دا داسې اوښه وه چې کله ناکله به خلکو وی چې حضرت د اوخه سره زغلو اچا اوخه دنه مخکې کېدې نشوه قصوه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله د دنیا نه رحلت وکړ د اوخه ژوندې و خو ډیر زر بیا غمړه شو د ابو بکر صدیق زمانہ کې بیا دغه شو مړه شو او بختور اوخه دا و چې د مدینې نه بار دا کم بقیه علاقه نه ده چې دا اوس پکې دیره ده دا ځنګلو دې کې به کلاو ګرځېده خلکو به وی دا د رسول الله دغه ده اوخه ده کلاو به ګرځېده قالت عائشه حضرت عائشه وی فجهزناهما نو مونږ تیاری وکړه د دې دواړو د پاره د پلار د پاره او د رسول الله د پاره مونږ تیاری وکړو خو څنګه تیاری احس الجهاد په ډیر تیز تیاری سره احصل جهاز په ډیر تیز تیاری سره وصنعنا لهما او منګه تیار کړه د دواړو د پاره سفرتن خوراک د سفر فی جرابن په یو ګوډی کې په یو ګوډی کې هم ول د خوراک سامان تیار کو ستاسو حشوي حواله په یو کتاب ورکي چې دا ورله ګډ رویت کړو ګډ لکه تاسو نه چرګ رویت کی دا سه ګړې ول رویت کړو او روړې موډې ته تو کړې و او دې ول دې ګړي کې کې خو چې دا په لار خوري خیر اوس چې ګوډي کې شی واچي دا اوس غریبي ده په غونډ کور کې دونه شی نو چې دا د ګوډي د خولې تړلې وي دونه پړې یا ټوکړه نه وه چې ما وی د ګوډي د خولې په دغه کړې ونه په خوا د خصې نه دي دوی به خدمتونه د کور کول خزه با فخر کو چې زه د کور خدمت وکم لا به تړلې وم لا دغه کم کپړه باندې به چې ملا تړلې وه دې ته به دوی نطاق وي کمربند نو دې سره په کور کې سنونو دا کوم کپړه د لوپټه چې د امبلې په تړلې و د په منځ باندې د سپوګدو کې پرې کړه نیمه ټوټه ته وویسته په هغې دا د ګوډې خوله وتړله او هغه نیمه راواغشته ملا یې پې وتړله وایي د دغې وجې نه خلک ما ته وایي زه نطاقین خاوند د دوو کمربندو دوه چېرته خو یو و خو نیم مې هغه دغه له ورکه ګوډي له او نیم مې ځان ته پرېښو خ فقط وعد اسماء نو پریک حضرت اسماء چا غلور د ابوبکر صدیق وا قطعا یو ټوټه من نطاقها د کمربند داغه د خپل کمربند د کپړې نه یو ټوټه پرې کړه قالت خیر ثم لحق رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا یوځای شو رسول الله و ابو بکر و ابو بکر دا دواړه لاړل او متصل شو یوځای شو د چا سره یوځای شو بغار د یو غار سره فی جبل ثور چې هغه په جبل ثور کې دی په مکه مکرمه کې یو غر دی جبل ثور په هغه جبل ثور کې چې پاس اوخیږي هغه کې یو غار دی هغه غار ته غار ثور وای هغه ته دوی لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابتدا د هجرت کوله نو د څه ورځ وه یو روایت کې راځي یوم الخمیس د زیارت ورځ وه د زیارت بل ځای کې راځي چې رسول الله وته یوم الاثنین د پیر ورځ وه مشکلات نشته اصل کې یو د مکې نه وتل دي ثور ته نو هغه د دغه په ورځ دي د جمرات نو بیا د جمعې شپه او د خالی شپه او د اتوار شپه هلته کړې ده او بیا بس چې ماسوتان شوی دی د پیر نو بس بیا دغه شوی دی وتلی دی نو د مکې نه وتی دی یوم الخمیس او بیا چې دغه له تللی دی د غار سور نه تللی دی نو هغه بیا دغه دی یوم الاثنین د پیر ورځ وه دا تاسو ویلو زمونږ اجانو صاحبانو لیدلی دي غار ثور داسې دی داسې دته سوی جنوب مشرق لګ داسې دی داسې اوس مدینه داسې ده لیکن پیغمبر اسلام چرته ښکارت لیشو نو چلی وکدوی داسې لاړل چې کافر را پسې نه راځي او کافر خو به دې پلو مړې والي نو داسې دغه وکړه نو په هغه ځای کې چې پاس وخې چې د سړي نه خوله وځي ښه ډېر اوږد مزل دی زیبا زیبا زیبا نو بیا به پاس وخې چې عقل ته بیا د غریب دن نه پکې لاندې ځمکه کې غار دی دې کې شپې تېرې کړي فکمنا نو دا دواړه پټ شو فکمنا نو دا دواړه پټ شو فيه پاغي کې سلاس ليال درې شپې درې شپې وي لیکن دا اوس وګوره د ابوبکر صدیق قربانې ته یبیتو عندهما شپه به تیروله د دې دواړو سره عبد الله ابن ابي بکر عبد الله ابن ابي بکر د ابو بکر صاحب زوی او عبد الله نامه و دبا د ورځې به مکه کې ګرځید معلومات به کو چې دا خلک د رسول الله خلاف څه سازشونه کوي نو چې بیا به ماسوتن شو کنه او خلک به وده شو دی به د شپې لاړ منډې منډې منډې منډې غارې سور ته به لاړ دا ما ډېر سخت غر دی د شپې هغلته به د مکې تمام حالت به ورته بیان کړو چې حضرت داسې دی او داسې دی داسې دی عبدالله ابن ابي بکر به غونډه شپه هلته تېره کړه نو چې کله به پښمنې شو نو د پښمنی سره به بیا را منډه کړي چې خلک را باندې پوی نشي سبای کې به بیا دغه کېو مکه کې وو چا به دا نه وي چې دا د مکې نه بهر وتلی دی نو شپه به تېروله د دې دواړو سره عبدالله ابن ابي بکر وهو غلام نو دا لکو شاب نوجوان سقف ماهر او لقن بمکه په مکه کې لکه تا به وي د شپه دلته وه که بائتن لکه شپه تېرونکې چې دلته شپه تېره کړي نو دی به د ورځې ګرځېده فلا يسمع امرا نو د به نه اورېده یو خبره یوکو تا دانې به چې چلونه به کېدل دې دواړو ته په هغې الا وعاه مګر د به خبره یاده کړه او رسول الله ته به ورغی چې حضرت دی خلکو ستا خلاف دا سازش دی دا دی دا دی حتی یاتیهما تر دې پورې چې د براتلو کړه دی دوالو ته به خبر سالکا په خبر د دی حين يختلط الظلام کله به چې سره ګډه شو تیار تک تور تیار وشو یو طرف ته داو د مکه مکرمه تمام خبرونه او حالات معلومول دا به د ابو بکر صدیق زی کول دا هم قربانی و او د خوراک مسله ده کنه درې شپې په غار سور کې کې د دې وجنه د ابو بکر صدیق یو آزاد شوی مریو او په دغه هغه به ولوزې سرولې داغه یو خیسته وزوه چې خشو د به کول دا وزې به د سور سره سرولې د جبل سور سره چې کله به شپه شو ماسوتن به شو دا وزې به د پاس غره ته وخې جوړې اول ته به رسول الله سره یې سارې کړې وي او چې کله به زړو شو تازه شو د به راغه کړل رول شلو دغه به کړل او به سکل فیرعا علیهما او سره وبد د دواړو د پاره عامر ابن فهیره عامر ابن فهیره دا ماوی غلام د ابو بکر صدیق د بیا آزاد کړو مولا ابي بکر چې هغه آزاد شوی مری د ابو بکرو د بصره او د دې دواړو د پاره منحتن یو لنګه من غنمین دوزو د وزو یو لنګ وزه وه چې هغې به ښه شوده کول فیریحهما فیریحهما فیریحها نو ده به په بیګۍ کې بوتلله دغه لنګ وزه علیهما دې دواړو ته دا لنګ وزه به یې ورته چې غولانس به یې ډکه وه دا به یې بوتله دا کله معمولی بدن کې فرق کې سینه خرابوي نو خلک شوده ګرمي چې ګرم شي نو لږ سپک شي نو بیا خلک دغه کوي دا غ زمانه شوده به خلکو چې ګرمول دون سہولتونه خونو صلی الله دې نه وکي څه غریبي و شودو د ګرمېدو صورت دا و چې دا نور ته به دا تیږي کې خو دی دا کانی نه دی نو دا کانی به خسر شو دا به راواغشتل شودو کې به کې خودل نو چې هغه ګرم کانی به شودو کې کې خودل نو دا به دغه شو ګرم شو لیکن دلته دا ګرم مراد نه دی د چا چې ساروی ساتلی هغوی ته پته لګي تاسو چې کله شوده راوله شئ نو دستې چې راوله شئ دا شوده دغه ګرمي نو په ګرمو شودو کې تازه شودو ګرمو شودو کې به شپې تیرولې ها خیر دا به وسره وسره خو چې کله به دا سبی روخت نو عامر ابن فوهیره به په خپل وزو باندې आवाज وکړ حتی تر دې پورې ینهق بها چې اواز به وکړه په دې وزه باندې عامر ابن فهیره عامر ابن فهیره او په مخه به کړه بغلسن په تیاره کې بیا به د دې ځنه بوتله ها فیفعل ذالک دی عامر ابن فوهره وکاو دا کار فی کل لیله ان په هر شپه کې من تلک الليالي د دغه درې شپونه اصلاث چې هغه درې وي خیر یو طرف ته دا وشو کله چې رسول الله هجرت ته اراده وکړه نو ابوبکر صدیق او رسول الله په کرۍ باندې ځان له یو سړی ونیوه هغه سړی چې هغې ته دا د دشتې معلومې وي او دا ناره دا دغه نه دي دا شاټ لارې دا ناهموارې لارې دا ورته معلوم وي داسې یو سړی ځان له په کرۍ باندې ونیوه چې ته به موږ ته دا لارې ښې واستاجر رسول الله اسلام په مزدوري اونې و رسول الله و ابو بکر نه و ابو بکر سوکی اونې و رجلن یو سړی رجلن یو سړی من بنی دیل چې هغه د بنی دیل قبیله و هو او دی چې من بنی عبد ابن عدی دا د بنی عبد عدی نه په غټه کې د دوی د کورنۍ نامه ده بنی عبد او بیا چې کم شاخ دی نو هغه ته وی بنی دیل دا سړی رسول الله او ابوبکر په مزدوري ونیو صد پر هادین لار خودون کې چې دا نه همواري لارې نه دي دا شارټ لارې دا مونږ ته خي خیر دی خو دا سړی خو په خپل د بنی دیل قبیله و لیکن ټول تعلق د عاص ابن وائل سره وخه قد غمس حلفا چې د دن کړو چې د دن کړو معاهده فی آل العاص ابن وائل په کورنۍ د عاص ابن وائل سهمی کې مطلب دا دی چې معاهده د چا سره شوی و د عاص ابن وائل سهمی سره خودلته غمسه راوړو غمسه دی ته وی لاس په یو شي کې غوپه کول دا پخوا د عربو رواج و چې دوو کسانو به سره معاهده وکړه چې لکه دا کار به کو دوو قومونو به سره معاهده وکړه نو د دې معاهدې د ښکاره کولو لپاره ما خیال دلته مشته کوزه مشته دلته خو به یې که نه به یې کوز چې دوه کورنۍ معاهده وکړي چې هلکه یو ورته وایي لور به درکمه بل ورته وایي لور مې دنه وکړه نو دوی شوده راوالي هغه وایي دا هغه دیو ته ګوټ وایي هغه شوده خلکو باندې وګرځي دلته خدا نشته کنه شوده مګر دا کوز داسې شته دا شودس کل دا به نښه د دې وه چې معاهده وشوه کېدن وشوه هغوی به داسې کوو چې معاهده به وشوه نو داسې چل به یې کوو چې څه شی به حلال کو هغه وینه به په لوښي کې واچوله چې د جانبین به رالل او په دې وینو کې به د لاسونه ولړل یا به داسې چلو که چې په اوبو کې به سرنګ واچو او په غران کې به د لاسونه دغه کړ ورغو پکړه نو غمسه دغه ته وی کنه غو پکولو ته نو زکه چې معاهده وشي نو خلک وی غمسه حلفنا الک لاسونه دنن کړ په اوبو کې د پاره د معاهده وهو علی دین کفار قریش خو دغه مزدور دا و په مذهب دا د قریشو لیکن نور په معاملو کې په رسول الله ادبارو فامناه نو د ادوارو ادبارو که پاغه رسول الله په ادبارو که اگر که د دوی په مذهب نو او ابو بکر صدیق هم په ادبارو که خو چې کله ریاض دوی تلل کنه نو هغه دوه خان نه دي هغه د تاواله کړ چې لکه دا دوه خان بواله او د درې شپو نه پس به مونږ ته غاری سور ته بیا دغه کی راولی فدفع الیه فدفع ورک دی دوالو الیه دی سړی ته راحلتیه ما غدو خانه وواعداه دې دواړو سره وعده وکړه غار ثور د غار ثور بعد ثلاث ليال پس د درې شپونه چې د درې شپونه پس به بیا موږ ته د وخان راولي براحلتيهما هغه دواړو وخان د دی صبح ثلاث په سبي د درې مشپې خیر درې شپې تیرې شوې د درې شپو نه پس بیا دغه سړی لاړ هغه وخانې دوه بوتلې غار ثور ته رسول الله هم راکو شو ابو بکر صدیق هم راکو شو د مهاجرینو قافله تیاره شوه الکه دا د درې کسانو قافله وه رسول پاکو حضرت ابو بکر صدیقو او دا عامر ابن خو حیرانه دی داو او یو خو سره هغه سم هغه مزدورو نو بیا سلور جوړ شو خو هغه خو لار خودله وانطلقا معهما او روان شو د ابو بکر او د رسول پاک سره عامر ابن فهیرا عامر فهیرا دا درې شو والدلیل او هغه لاره ښودونکي هغه هم شو لاندې لیکي د دې نامه د عبد الله ابن اوقیرت ده فاخذ به نو دا سړی ډیر خيارو په داسې لارو روان کړ چې عام طور په دې لارو څوک نه تلل فاخذ بهما نو روان فاخذ بهم نو دې دلیل او دې مزدور روان کړ دوی علا طریق السواحل پاغلارو د دریاب اغه د دریاب په غاړه په نا په دغه شاړه لارې روان کړو قال ابن شهاب محمد ابن شهاب وی و اخبرنی عبد الرحمن ابن مالک المدلجی وی خبر را کړی دی ما ته عبد الرحمن ابن مالک مدلجی الکه دا څوک دی وهو ابن اخی سراق ابن مالک چې دا رور دی د سراق ابن مالک ابن جعشم جعشم یو د بنی مدلج نه دی د بنی مدلج قبیله د سراقه مشر سردار دی نو دی وی د عبدالرحمن چې ما ته خپل پلار قصه کوله چې ان اباه اخبره چې د پلار خبر ورکړی دی زوی ته چې انه سمع سراق ابن جوشم چې ما وردل د سراق ابن جوشم نه دا واقع به بیا سراقه بیانوله سراقه نه بیا خپل رور ووریده او د رور بیا خپل زوی عبدالرحمن ته دا قصه بیانوله یقول سراقه به وي دا په دې لاره کې دا قوم آباد وخه د قریشو استازي مونږ ته رالل چې دقسې ابوبکر زمونږ نه راتښتېدلی دی رسول الله خو دا زمونږ نه را روان شوی دی را پټ شوی دی خو که چا قتل کړل یا چا گرفتار کړو د سړی په سر به ول سلو خان ورکو دا انعام یو پس استیو دا پیغامونه مونږ تم رالل جاءنا رسول کفار قریش رال مونږ ته استاسی د کافرو د قریشو یجعلون فی رسول الله اسلام چاغوی ګرځولیو پر رسول الله کې و ابي بکر نو په ابو بکر کې دیتن دیتا دیت کل واحد منهما د هر یو د دې دواړو په شریک نه کچا استغفر الله رسول الله گرفتار کو یا چا نعوذ بالله قتل کو ورله بسلو خانی کچا ابو بکر قتل کو چا ابو بکر دغه کې گرفتار کو اغله بسلی که دواړو 200 خان لمن قتله دا غچا د پاره چې چا دا هر یو قتل کو او اثره یې قیدی کو خیر دا پیغامونه را لچوس ګورو ټکنه غرمه ده او مجلس لګیدل دی سراقم ناستی او د قوم مشرانم ناستی خبرې کیږي چې دې کې یو کس راغی و یاره د دغه دریا په غاړه باندې یو ډله تیره شوه کسان زما خیال دی دا هغه کسان دي چې هغه قریشو پسې دغه ایستې دی نعام دی هغه خیال دی سراقه وایي زه خو پوه شوم چې وایي خدای ګدا خو مغه دي خو تمه لالچ راله راغی چې څوک را سره پکې شریک نشي دی نام کې وی ما وته وی نه مړه دا غنه دی دا خو اوس پلانی او پلانی او پلانی او وتل داسې لاړل وی ما د خلکو له دوکا ورکوله فبینما انا جالس په دا منس کې سراقه وی زناستم فی مجلس په یو مجلس کې من مجالس قومی داغه مجلسونو د قوم زمانہ الکه ستا قوم څوک دی بنی مدلج چې هغه بنی مدلج دی نو اقبل رجل راغی یو سړی منهم د دې قوم نه حتی قام علینا تر دې پورې چې دې مونږ ته ودرېد ونحن جلوس مونږ ناستو فقال وی دې سړی وی یا سراقه یا سراقه ای سراقه انی قد رأیتو آنفا ما اولیدل اوس اسودتن سړی اسودتن سړی بساحل په غاړه د دریاب اوراها زه ګمان کوم په دغه ډلې محمدن و اصحابه د حضرت محمد او دغه د ملګرو چې دا مغه دی سراقه وی مال لالچ راغی ما وی چې د خلکو مخ په بل واړو قال سراقه سراقه وی فعرفت ما او پیجندل چې انهم هم چې دیو مغدی واقع دا مغدی خو فقلت له ما دې سړی ته وی چې نه مړه انهم ليسوا بهم دا غندي وی دا د دې لپاره چې ما سره پکې پینام کې شریک نشي ولکنک رأیت فلانا و فلانا دا تا لیدلی دی پلانی او پلانی انطلقو چې هغوی اوس لاړل بأعیننا زمونږ مخامخ زمونږ په د سترګو مخې ته اوس پلانی پلانی لاړل دا تا هغه لیدلی دي خیر رکه خو مې راله چې دا خو دی امون وایو که نه خخ کار خو راغلی دی قیمتي خو څنګه به کوو اوس دی چالاکي کوي ثم لبستو بیا زکې ناستم فی المجلس په دا مجلس کې اوس خلکو له ادبار ورکوم ساعتن یو ساعت ثم قمتو بیا پاسېدم غلی غوندې لاړم کور ته فدخلت ما کور ته ننوتم فامرت جاریتی ما حکم وکړ خپلې وینځې ته ورته مې وویل چې زما هغه اس نه دی پلانې هغه به هغه غونډۍ شاته ودرې چې څوک یې ونه ویني ها نو امر مې وکړ خپلې وینځې ته ان تخرج بفرسی چې دا راو باسي زما غه اس ها وهي من وراء اکما او دا به وی رستو د غونډې نه دا اس به مې د کوره راو باسي او د پلانې غونډې شاته الته به ودرې او زما په انتظار به یې فتحبسها او تا به را بند کړي وي دا اس علیا زما دپاره دلته مې دې ته ده ووي دلته واخست رمحي نیزه مې راواغشته خو اوس نیزه راغشتلم لانجه ده اوس که نیزه زه راوالم او په لاس کې مې نیولي نو خلک به راته وایي سراقه چېرته ځې نو ما دا چالاکی وکړه دا نیزه مې راواغشته دا لرګی مې لاس کې ونیوه او دا کوم اوسپنه نه ده دا مې ځان پسې په ځمکه راښکله چې دا دغه څوک ویني نه دا اوسپنه وایي بچیاسې دا ساده لرګی دی ښه د دې نیزې دا لاس کې مې نیولې دی په لاس کې او دا اوسپنه نه ده دا مې ځان پسې په ځمکه راښکلی چې خلک دا ګمان ونه کړي چې د نیزه اغشتې ده خ... وخفست عالیه او ما ښکته کړی او هغه اوچت سر ده دی راتلم راتلم د غونډې شاته ما خو هلته کې وینځې ته ویلي حتی تیتو فرسي تر دې پورې چې زه رالم خپل اس ته فرکبتها سور شوم پې فرفعتها نو تیز مې کاغه اوچت مې کو دا اس مې تیز کو او تقرب بي هغې ټوپونه وهل په ما باندې دغه زما اس په ما ټوپونه وهل ها ها ها ها دوی پس هغه حتی دنوت منهم تر دې پورې چې زه نږدې شوم دوی ته هلته مې چې کتل رسول الله مې ولید ابوبکر صدیق مې ولید فعصر فعصرت بي فرسي نو اوخوید په ما باندې ازما هغه اس مې اوخوید فخررت عنها زه ترې راپرېوتم کنانه هغه کسوړې ته وایي چې دا غشي پکې وي دې ته مې لاس وروګوت که او اوس پال کومه پال معلوموم فاستخرجت منها الازلام ما روست د هغې نه غشي فاستقسمت بها او ما قسمت معلوم که په دې چې څنګه دی ازرهم ام لا چې زبا دوی ته zarar رسوم او کنه دې کې مال خیر دی که شر دی نو دا غي صورت دا چې دوی به دا غشي چوری او ګډي کې نو که غش به روت او داسې به پیلیکلی چې الله نو مکو دا کار دی به دې کار کې خیر نشته او که نعم به پی لیکلی او وی دی کشته چې ما دا غشو ته لاس وروګد که چې راو مې وسته هغه غشو چا خلافو مطلب دا مکوه نو فخرج الذي روت هغه غشي اکرهو چې زما خوښ نو خیر ما په دې عملو نکو فرکبت فرسی ما زه سور شم په خپل اس وعصیت الازلام او نافرمانی مې وکړه د غشونه غشو خو راته ووی کنه چې مزه خیر پکې نشته او تقرب بی او ټوپونه وهل په ما باندې دی اس مستی ما خو دا بخلاصو خو خوندې ونکه